اخبار د چا په کور ماتم دی چې او ناراضي کشاید سوي می دلبر دی پر یادو ناراضي کشاید سوي می دلبر دی پر یادو ناراضي اخبار د چا په کور ماتم بخ بیا د چا په کور ماتم دی چې اوونه راځي کشاید سوي می دلبر دی پر یادونه راځي کشاید سوي می دلبر دی پر یادونه راځي اخبار د چا په کور ماتم دی خړې لو خړې دی لور ته خاموشي خورا ده خړې لو خړې خوشی خوردا شونډي سلګي وای ژړېږي ارمانونه راځي شونډي سلګي وای ژړېږي ارمانونه راځي اخبار دا چا په کور ماتم د وخت بیا د چا په کور ماتم دی چې او ناراضي کشاید سوینی دلبر دی پر یادو ناراضي کشاید سوینی دلبر دی پر یادو ناراضي اخبار د چا په کور ماتم دی خم په خفه زمو کلی چمګو دن ښکاریږي خفا خفا زموږ د کلی چمګو دن ښکاریږي وران مو خواجه مزدیګرونه او غمونه راځي وران مو خواجه مزدیګرونه او غمونه راځي اخدا د چا په کور ماتم دی اخ بیا د چا په کور ماتم دی چې او ناراضي کشاید سوینی دلبر دی پر یادو ناراضي کشاید سوینی دلبر دی پر یادو ناراضي اخ بیا د چا په کور ماتم دی ارانی ما پوش کو بارد دردی دلشکاری ارانی کو پند دردی دلشکاری په هر قدم د ګران شهید ور تیادون راضی په هر قدم د ګران شهید ور تیادون راضی اخبار د چا په کور ماتم د اخبار د چا په کور ماتم دی چې او ناراضي کشاید سوای می دلبر دی پر یادو ناراضي کشاید سوای می دلبر دی پر یادو ناراضي اخبار د چا په کور ماتم دی د پور ماشومان ژړېږي د پورې کلیا ډېرې کې ماشومان ژړېږي د بابا جنري وهي تری نسوالو ناراضي د بابا جنري وهي تری نسوالو ناراضي اخبار د چا په کور ماتم د اخ بیا د چا په کور ماتم دی چې او ناراضي که شهید سوي دل بر دی پر یادو ناراضي که شهید سوي دل بر دی پر یادو ناراضي اخ بیا د چا په کور ماتم دی عثماني تاز شاکب تا تسلی ورکوا عثماني تاز شاکب تا تسلی ورکوا ستا پتا سل غم جون حضرو تا مرحمون رازی ستا پتا سل غم جون حضرو تا مرحمون رازی اخبادا چاپا کرماتم اخ بیا د چا په کور ماتم دی چې اوونه راځي کشاید سوي می دلبر دی پر یادونه راځي کشاید سوي می دلبر دی پر یادونه راځي اخ بیا د چا په کور ماتم دی اخ بیا د چا په کور ماتم دی چې اون ناراضي کشاید سوي می دلبر دی پر یادون ناراضي کشاید سوي می دلبر دی پر یادون ناراضي اخ بیا د چا په کور ماتم دی